او منکرینو د رسالت او د کتاب ته بیا زجرونه او هغه ته تخفیفات ورکړي او بیا په اخر کې د دریو شبهات او د دریو اعتراضات جوابونه هغه ذکر کړل د دې ځای نه دا دریم باب شروع کیږي د دې صورت او دا د صورت تر اخره پورې دی په دوش په تمایات کې بیا د اغین نداګان شروع کیږي نو درې نداګان دي درې आवाजونه دي مشرکان ته تخویفات دی غاسل کی تخویف اخروی دی نو اول ځل باندې داوی نو مشرکانو نه د هغه د شرکاو د مدد دا هغه متعال دغه ته کوي چې اوس کم دي تاسو غ شریکان چې تاسو مدد وکي بیا په دې مینس کې ورته تخویف ورکي بیا یو مختصر بشارتم په کې راځي خو په مینس کې بیا بل تخویف ته په انکار د رسالت باندې چې مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د ټولو رسولانو چې کوم امتونو مشرکانو هغه انکار کړو دا وی د رسالت نه نو هغه ته په تخویف ورکی په هغه باندې دا وی پښتنه بتنه کیږي هغه چې ذکر کینو بیا دا هغه نه ورستو دلائل بیا شروع شي عقلی دلائل په توحید باندې ذکر کوي د پاره د دی چې د دوی د الها چې کوم دی د دوی د خدایان دا په قیامت کې مدد نشي کولای دا عاجز دی هم په دنیا کې هم په آخرت کې بیا چې کله دغه ذکر کی نو درېما ندا به وکي په سلور او یایم آیات کې وغه ندا مقصد بداوی چې دوی سره دلیل نشته د مشرکان سره دا بی دلیل خلق دی بیا دا غین ورستو واقعا د دنیا تزهید دی چونکه خلق چې دا سمرا غلطی غلطی کوي کفرونه کوي د دنیا د وجه نه کوي نو د دنیا او د اهل دنیا یو مثال برته پیش کی چاغه د قارون په شکل کې د سرمایدار خلکو د سرمایدارانه نظام د پنګوال نظام یو مثال دی د هغه په دنیا باندې هغه بغاوت تر دنیا په وجه باندې او بیا د هغه بغاوت په نتیجه کې بیا د الله تعالی عذاب د چې پاغه نازل شي او هغه دنیا ته فائدہ ورنکړه چې کله دغه واقع ختميږي په دوا اتیا آیات باندې به دا واقع ختم شي نو دا غینه ورستو به دا واقع د موسی علی السلام چې کومه تیر شوې ده نو په دې باندې به تفریعات کوي تفریعات دا مطلب چې دا غي او سن نتیجه فائدہ برته بیانې چې خپاغه واقع کې دا خبره وا دلته به دا غي دا فائدې نو هغه تفریعات په بیا راضی په اخر کې هغه به ذکر کیږي او په اخر کې او بیا خطابات وی نبی علیہ الصلات والسلام ته د پاره د تشجیع فی تبلیغ هغه به ذکر کې او په اخر کې برات د شرک فی دعا وی بس په دې طرز باندې بدا باب چې ختميږي نو د باب خلاصو په دې طرز راشي چې اوماغه مسله د دعوت والا د تسلی والا او په میانس کې راته دا وایي چې تسلی پس کوا په دنیا یې مکوا تسلی پس کوا په نور چا یې مکوا د الله نه بغیر د الله په مدد باندې تسلی شه دا د دې لپاره د واقعیات او د قصې چې کوم دی غره وي نو دا د دې لپاره دی وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا دا اوس اولا ما تاسو ته وی تزهید فی دنیا دی خو په ذکر د سره تقابل ذکر کوي د دنیا او د آخرت مقابله دغه کوي چې دنیا غوړه ده که آخرت غوړه ده نو الله وی وما اوتیتم من شیء او هر هغه چې تاسو ته درکړل شوی دی په دنیا کې فمتاع الحیات الدنیا نو څه شی دی هغه فنا کی دن کې سامان دی د دنیوي ژوند هغه د دنیوي ژوند هغه سامان دی چې هغه فنا کیږي وزینتها او بس رونق ډول داغه دی بس صرف رونق ته ډول دی دا داغه غپړک پړک ته تا تخکاری وما عند الله خیر و ابقا اوس په مقابل د دې کې اخرت ته نو هغه څنګه دی نه هغه فقط زینت نه دی هغه هغه فنا کیدون کې سامان نه دی و ما عند الله هغه چې د الله سره دی خیرون هغه بهتر دی و ابقا او همیشه پاتې کیدون کې دی یعنی اخرت کې بیا همیشه پاتې کیدل دی افلا تعقلون آیات سو عقل نلری مطلب عقل استعمال کئ کم چې باقی شی دی هغه واخلې کم چې فانی وی هغه پرېږ دی مطلب دا دی افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين اوس چې د دنیا تقابل درته وکړو چې د دنیا سامانونه او د دنیا سیدونه هغه وګوره د آخرت په مقابله کې اس چې نه دی آخرت همیشه ده او دا ختمیدون کړي نو اوس درته د اهل دنیا د دنیا والا خلق سری دا چې کم دنیادار خلق دي د هغه مثال ورکي د اهل دین او اهل اخرت سره چې هغه د هغه په مقابله کې بیا سندي افهم وعدناه آیا هغه څوک چې هغه سره مونږ وعده کړی وي وعدا حسنا وعده خستا وعده خستا سره وعده جنت دا وعده د اخرت دا دام ور سره کړی فهو لاقیه نو هغه ملاوی دن کې د دې خپل وعده سره د خپل ما وعده سره ملاو شي مطلب وعده نو سره د جنت کړن جنت ته ولار شي جنت سره ملاو شي کمن آیا دغه سره پشان د هغه چا دی متعناه متاع الحیات الدنیا چې مونږ هغه ته نفع ور کړی وی فائدہ مو ور کړی وی فائدہ کما فائدہ فائدہ د دنیوي ژوند هغه فنا کیدون کې سامان د دنیوي ژوند موتور کړي ثم هو یوم القیامت بیا دغه سړی چې د پورز د قیامت باندې من المحضرین د حاضر کړو شو نه به په اور کې نو دای تا ته وی چې اوس ته پکې وګوره چې دغه سړی چې هغه سره ما خسته وعده جنت کړی دا دا غوړه دی او کنه دا بل سړی چې دغه د سره ما وعده ادا دې چې کوم دنه دله ما د دنیا لک سامان ورکړی هغه فنا کې ختم بشي او بیا په آخرت کې په ور کې ولاړی دغه غوړه دی نو خامخا معلومه ده چې هغه چې الله وسره خيسته وعده جنت کړي دغه غوړه دی اوس دا چې رته وینو دا غینه پس درته وی چې دنیا فائدہ نه درکې نو دې مشرکانو دا خبره وکړه چې نه دنیا دې نه راکې مونږ ته فائدہ زمونږ خدایان دي زمونږ مددګاران دي هغه به مونږ له فائدہ راکې قیامت کې به هغه مونږ بچ کړي نو الله هغه د پاره غدرې نه داګانو ذکر کړي و یوم ینادیهم هغه ورځ باندې چې आवाज بو کې دوی ته الله تعالی فیقولون او بوی ورتا دی مشرکانو تا اين شرکا ای چرته دی هغه شریکان زما هغه زما سرم چې په ذات کې یا صفاتو کې یا په کارونو کې شریکول هغه خلق چرته دي الذين هغه شریکان کنتم تزعمون چې تاسو به دا ګمان کو چې دا زما سره شریک دي شریک خو نو خو تاسو ګمان دا او چې دا ما سره شریک دي او هغه چرته دي قال الذين حق عليهم القول نو هغه کم چې شریکان دي کنه هغه دوی هغه دینه مراد هغه متبوعین دی هغه لیډران دي هغه گمراه مشرکان لیډران ته مراد دي نو قال الذين كفروا او یا کسا قال الذين او یا کسان حق عليهم القول چې شوی د فیصله د عذاب پاوی باندې ها وینا په ثابت شوی دا مطلب دا د پیسره د عذاب په شوی دا هغه به سوی ربنا ای رب زمونږه ها اولئک الذین دا هغه کسان دي اغوینا اغوینا هم چې مونږ گمراه کړیو الله دا هغه کسان دي چې مونږ گمراه کړیو خو څنګه اغویناهم کما غوینا اغویناهم مونږ گمراه کړیو دوی کما غوینا داسن گمراه کړو لکه څنګه چې مونږ گمراه څه مطلب مطلب دا دی الله مونږ په زور نه کړي څنګه چې مونږ په خپل خوخه او په خپل اختیار گمراو نو دغه رنگ سدي دوی مونږ صرف خبره ورته کړي دا او بیا دغه شان په خپل خوخه باندې گمراه شوی دي زورم په نه کړي چې مونږ په زور نه کړي نو تبرنا الیک مونږ بیزاری کوو ها مونږه بیزاری کو اعلانو الیک تا ته د دوی نه د دوی عذاب الله مونږ لمر راکړي زکه چې دوی په خپل اختیار او په خپل خوخه گمراه شوی نو الله مونږ د دوی د عذاب نه بیزار دی مونږ ته د دوی عذاب مراکړي یو معنا دار دوی معنا اغویناهم مونږ دوی گمراه کړیو کما غوینا کاف تعلیل دی د دی وجنه چې مونږه گمراو دی مو زکه گمراه کړ چې مونږ خپل گمراو تبرعنا الیکا نو مونږ نن بیزاری کو د دوی نه تا تا ما کانو ایانا یعبدون نو دوی زمونږ عبادت کوونکی زمونږ عبادت دوی نه کړل دی خو عبادت د نور سيزونو کو دای هغه لیډران دي چې دوی عبادت نه کولو خو دوی دا هغه خبره منلې ده نو هغه پس روانو نو الله به چې خاصه عبادت نه کولو نو وقیل او ویل شي ها د قال الذين اوبويا کسان حق عليهم القول چې پورا شوی د پاغي باندې فیصله د عذاب ربنا ای رب زمونږه هؤلاء الذين دا هغه لیډران دا خبره کوي دغه کسان چې دي دغه خپل تابعان یادې کنه هغه تابعداران هغه بوې دغه کسان چې دي اغوینا دوی مونږ گمراه کړیو مونږ دوی گمراه کړیو بالکل دا مونږ منو چې مونږ گمراه کړیو خو څنګه هم گمراه کړیو اغویناهم دوی مونږ گمراه کړیو دا سم گمراه کړو کما غوینا لکه څنګه چې مونږه گمراو څنګه ما څه مطلب مطلب دا چې مونږه پخپل خوخه پخپل اختیار گمراه شوو چا په زور نه یو گمراه کړي نو دغه شان دای باندې موږ څه زور نه دی کړی خو دوی ته موږ خبره وکړه ا دې موږ په سر روان نو په خپل اختیار دا کار کړی چې کله په خپل اختیار کړی دی نو تبرعنا الیک نو موږ بیزاری اعلان او د دوی نه تا تا مطلب دا د دوی نه موږ بیزار یو د دوی عذاب موږ لمرا کوا الله زکه چې دوی خپل گمراه شوی دي ما کانو ایانا یعبدون نو دوی زمونږ عبادت کوونکي وقیل دعو شرکاءکم نو او بویل شي دی مشرکان تا خا تاسو په خپل گمراشي وای او د بل چا عبادت نو کول ناراضي او دعو شرکاءکم مدد غواړي دغه شریکان خپلونه فدعوهم نو دوی بیرا او بل یعنی مدد به او غواړي فلم یستجیبوا لهم نو هغه به ته جواب ورنکی هغه به د دوی دعا او نه منی ښا هغه صالحان خلق چې کومو نو هغه به ته وای د سړی ما کله تاول د ما عبادت کول زه څه خبره ما ورا او العذاب او او به ویني دی عذاب نو لو انهم كانوا يهتدون دا د الله د طرف نه کلام دی کاش لو ان یا د الله طرف نه یار دی خپل دی بیا په دې لو کې دوه دغه دی یا دا چې مطلب لو شرطیه دی ایا لو تمنایی دی نو کلو تمنای شنه مطلب دا دی لو انهم کانوا یهتدون کاش کی دی په هدایت وې یو مان یا لو انهم کانوا یهتدون دا دی خپل وې کاش کی مونږه په هدایت وې دا داسو یا شرط ته جزاء مقدره ده لو انهم کانوا یهتدون ک چرت دی په هدایت وې نو دی به دغه خدایان چې کوم دغه به عبادت په غیر الله نه کولې لما عبدوهم دی بدا غوی عبادت نه وکړي و یوم ینادیهم فیقول ماذا عجبتم المرسلین دای دوی منی دا دخه دوی منی دا الله ورته بیا आवाज کوي و یوم ینادیهم کله چې به आवाज وکړي الله تعالی دی مشرکان ته فیقول ورته وای ماذا عجبتم المرسلین څه جواب ورکړو تاسو رسولانو ته رسولانو تم څه جواب ورکړو چې هغه کله دعوت درکړو نو فعمیت علیهم الانباء نو ورک بشی فعمیت لاند بشی نا فعمیت پټ بشی علیهم د دوینا الانباء انباء خبرونه خبرونه مراد دلیلونه دی د دوینا بدلایل ورک شي دغه په دنیا کې ډېر لوی وکیل کنا د ډېر دلایل وی د خپل خبرې د پاره او دی وجنه نه منم او دی وجنه نه منم په آخرت کې چې تعالی وای خاصه جواب دی ورکړ ولې نه منم باز دې به اس نه وای فعمیت علیهم الانباء نورک بشیر دوینه دلیلونه هغه جوابونه یوم یذن په دغه ورځ کې فهم لا یتساءلون نو که څوک وای چې نه د یو بل نو پښتنه او کی کنه دا دلایل بس دکی کنه الله وای فهم لا یتساءلون نو دوی به یو بل نه پښتنه نشي کوله یو بل نه بم پښتنه نشي کول چې یو بل نه جواب دکی یادار یادار چې مطلب کاغه جواب دم کې هغه جواب ته بے فائدې ده نه هغه ادا څه شل کچ نه کړي فاما من تاب و امن و عمل صالحا اوس بشارت ته تخویف ذکر کو اوس بشارت هر هغه څوک چې توبه و باسي د شرک او د کفر نه ایمان راوړي او عمل صالحا او عمل کی موافق د شریعت فعسا نو قریب ده ان یکونو من المفلحین چې به دغه کسان د پوره کامیاب خلقونه وربک یخلق ما یشاء و یختار او رب ستا چې دی پیدا کوي هغه ما یشاء او چې خوښ شي مطلب دا د دوی دا خدایان چې دی خو اختیار نه لري الله وی اختیارات ټول زما دي یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چې خوښ شي و یختار او اختیار لري ما کان لهم الخيار نشته دوی لره اختیار او خوخه سبحان الله پاک دی الله تعالی و تعالی او اوچت عما دا غنه یشرکون چې دا مشرکان و سره شریکای الله و اذا دا غینه پاک ما دیا سے بدبختان لګیا دي زما اختیارات کی رضی د خدایانو خو اختیار نشته دی ولای څه نکړه چې پلن یستجیبو لهم و یوم وربک یعلم ما تکن صدورهم او رب ستا چې دی حق قدرت او تصرف شته دی علم څنګه دی الله وی رب ستا چې دی یعلم پوی دی ما پاغه سره باندې تکن صدورهم چې پټه یې سینې د دې مشرکانو ها و و ما یعلنون وغه چې دی ښکارا کوي د دې ټول نه الله وی د خبرم نو چې د خبرم لهدا د علم صفاتم په ما کې تصرفم په ما کې نو الہ ویما د خدای صفات تما کرا ما کی دی و هو الله و الله تعالی لا اله نشته د حقدار د بندګی الا هو غیر دا غنا له الحمد هغه د پارا الحمد صفات د خدای دی فل اولا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې وله الحکم او هغه د پارا اختیار د فیصله د په اخرت کې په دنیا دواړو کې قانون داغه پلاس کې دی و الیه ترجعون او هغه الله تعالی طرف ته تاسو واپس کول شي قل ارایتم من جعل الله اوس ما تاسو ته وی عقلی دلایل ذکر کړي په توحید باندې ولې دا دلایل ذکر کړي په دې ځای کې په دې ځای کې وته دا دلایل دې لپاره ذکر کړي چې ګوره دا چې عبادت زما وکړي دا تاسو چې د چا عبادت کوئ دا غوي دومره اختیار نشته دی هغه به اختیار دی واک او اختیار ټول دما دی قل ورته وایا ارایتم ارایتم خبر راکې یا ارایتم تاسو فکر کړی د چرته په خپل خدایانو کې ان جعل الله که چرته وګرځي الله تعالی علیکم پتا سو باندې اللیل شپا سرمدن همیشه سرمدن همیشه در باندې شپه کې بس د تیار راشي الی یوم القیامت تر ورځې تر قیامت پورې نو من الہ غیر الله سوک تے الہ سوک دے اختیار من غیر اللہ ہاں اختیار من د سو د ورځ راوستلو غیر الله غیر د الله تعالی نه یاتیکم چرا ولی تاسو ته بی ضیا ان رڼا د ورځ در ورځ غرنایان د ترا ولی دا څوک ته اختیار من نشته دی افلا تسمعون نو آیا تاسو اورینا دا وګورئ دا دلایل واوري کنه په دې دلایل باندې سوچ کوي چې بل کار دا سو بل سو دا کار نشي کوله نو ولې د بل چا عبادت کې ولې د بل چا نه مدد غواړي راځه زمانه یو غواړه کنه قل بیا ورته وی وایا ورته ارایتم آیا تاسو فکر کړی دی په دې خبره کې ان جعل الله کچرته وګرځي الله تعالی علیکم پتا سو باندې ان نهار اورغ سرمدن همیشه الی یوم القیامت تر ورځې تر قیامت پورې تر قیامت پورې در باندې ټول ورس شي ورس شي ورس شي من اله غیر الله نو سوق د اختیار من د شپې راوستلو غیر د الله نه یاتیکم بلیل چرا ولی تاسو د شپه تسکونون فيه چې تاسو آرام کوي پاره کې افلا تبصرون آیا تاسو نه وینئ دا دلایل د توحید د الله تعالی ومن رحمته بل دلیل دا رحمت دا دا هغه ما قبل تتمره بل نه ځان ته مستقل نه دی ومن رحمته دا رحمت دا الله نه دا جعل لكم الليل چې ګرځولې تاسو لره شپه والنهار او ورځ لتسكنوا فيه دا لتسكنوا فيه د لیل سره لګي دې لپاره چې په دې شپه کې تاسو آرام وکړي ولتبتغوا او دې لپاره چې طلب کوي تاسو من فضل دې فضل د الله نه پورس کې فضل د الله سره تجارت ته کاروبار کې د ورځې ها نور د دین کار کې نو بس دا پورس کې کوا افلا تشکو ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ نو دا دلایل ورته ذکر کړل چې ګوره دغه ورځ را وستل د ما په لاس کې دي دا خو پرېګ د چې صرف دې ورځ دا ورځ وګدکم سو کې لنډول نشي دا شپه چې را وګدکم دا شپه کرا لنډول نشي نو دومره اختیارات تاسو د خدایانو نشته نو خو بل ولې څوک معنی را دی ما او معنی راته د ما عبادت کوي و یوم ینادیهم اوس دریم دغه درې منی دا درې منی دا ما تاسو ویني دا آت ثلاثه دي درې نه دا آت دي نو اول دوه نه دا غانه خو ذکر شوی اوس درېم ځل نه دا وته کوي په درېم ځل आवाज کو تسوي دلیل ته طلب کوي چې خاص دنیا کې تار د خپل شرک او کفر او د دې باطل لپاره دلایل وی کنه تاسو په کتابونو هم لیکلو راشه اوس تاسو سره دلیل شته نو و یوم ینادیهم پاور ځبان چې आवाज بو کې الله تعالی دوی ته فیقولون ورتبوی اين شرکائی چرته دی هغه خدای هغه شریکان هغه برخه والا ما سره چې زما په خدای کې دا غي برخه تاسو جوړه کړې و هغه چرته دی الذين هغه شریکان کنتم چې وای تاسو تزعمون ګمان کوون کی دا هغه د شراکت او د خدای ونزعنا ندی بغاګ نه کوي ونزعنا من كل امه اور او بواسو مونږه د هر ډلې نه شهیدن گواه په دی باندې هغه گواه براشي هغه پیغمبر خپل داعی هغه براشي فقلنا نو مونږ به بیا دې مشرکان ته وای هغه به گوايو کی چې الله دینو منلې دې ما سره توحید مثلا نو منلې نو چې وای نو الله به ورته وای هاتو برهانکم راوړی هغه خپل قطعی دلیل دلیل پیش کوي کنه څه دلیل سره ولې مونږ منلا نو فعلمو دوی به پوښي ان الحق لله چې حق ها حق د بندګۍ حق د خدایي لله اغه الله لره دی ها وضل عنهم او رک بچی د دوینا ما اغه خبري اغه دلایل کانو یفترون چې دی بد ځان نه جوړاول اغه د ځان نه اختراعی دلایل بس شي اغه بلال شي اغه ختم شي دی بد اغه شانته پاتې شي ښا اوس د دې په تر دې پورې ورته دا دغه ذکر کړ چې نه دغه فائدہ درکې دنیا او نه در لاسه فائدہ درکې نه درله دغه باطل خدایان فائدہ درکې که فائدہ درکې یو الله درکې پاغي تسلی شه بل څه کې تزان په تسلی ورکې اوس دا غین اورست ان قارون کان من قوم موسی د دې داینا تا ته اوس دلیل نقلی پیش کړي د پارا د رد په سبانه په اهلی دنیا باندې چې بعض خلکو په دنیا اعتماد کړي را چې کته ډیر مالدار شه د قارون نه بغټ مالدار نشي خو قارون څه شو هغه لاړ تباہ او برباد شو نو د قارون واقعه دې لپاره ذکر کړي ان قارون اول د بغاوت ته دنیا پوجا او د مالداری ذکر کړي ان قارون یقینا قارون چې قارون څوک وای قارون باندې وای دا قبطیو بعد وی نه دا بنی اسرائیلیو پوش پی په موسی علی السلام اول ایمان راوړو ورستو کافر شه مرتد شه د سړی ښا دا چې بعد وی دا بنی اسرائیلیو نو څوک پکې دا وی دا د موسی علی السلام د ترز یو پوش قارون ابن یسحر پوش پی دا وی دا هغه د یسحر زو قارون ابن یسحر ابن یعیش دا دا هغه زو نو وی هغه د نه ثان نفس څوک ثابتای او بیا خو نور واقعات دي خو الله د تمال ورکو کاروبار یو کړو یا سو کړل سو کوی چې نه دا دا د کیمیا جوړ کړي وا په د کیمیا لا تر اوسه پورې چا سر معلوم کړي نه دی چې کیمیا څه چي دی وای د کانو نصر جوړی کنه نو خدا خبرې دي خلک کوي نو وای دا د داس یې کړو کنه قارون چې ول خوار او مدام برو جدارو خو چې تناف په خلوت کې د موسی سره څه شو او دا شو ناسا په کیمیاګر شو هغه کسی وی چې په بیا جوړی کړي کنه په کسی دي خو بهر حال دوم ردت یو سړیو او بیا الله پاک مالدار کده مال کو د کافر شو نو ان قارون یقینا قارون چې کان من قوم موسی و دا د قوم د موسی علی السلام نه د موسی نه دینه معلومیږي چې یاد امت د موسی نه خو د قوم ته نه معلومیږي چې نه بنی اسرائیلیو فبغا علیهم نو بغاوت کړي قارون علیهم په دوی باندې د دې قوم خلاف بغاوت وکړو په دې قوم باندې زیاتې وکړو د حد نه تیر شوخه واتیناه من الکنوز او ورکړو موږ دته من الکنوز خزانی ما سمره خزانی وی انما فاتحه چې یقینا چابیان دا خزانو لتنو او خامخادرنی وی بالعصبه په غډل باندې اول القوه چې هغه د قوت والا وا د قوت والا یو ډله چې بوکنه یو قوی ډله او غټه ډله بوا هغه دا هغه چا بیان نشو چتولې دا خو لا پرېږده چې خزانه به څومره وي خجی اذ قال له قومه نو یاد کپاغه وخت چې وی قوم دتا دتا وی قوم ددو لا تفرح وی خوشحالی مکوا نه خوشحالی خو خیر دی نه دې ته فرق او تکبر وای وی تکبر مکوا ان الله لا يحب الفرحين یقینا الله تعالی نه خوخی تکبر کوونکی بل نصیحت دا دا ورته قوم وی په قوم کې موسی علی السلام او موسی علی السلام ورته دا خبر او کړ و بتغي بل دعوت ورته ورکو دوی چې خا زدا مال څو کم بس دا پریک دما اس فائدہ ته نه لوا نو هغه ته وی چې نه و بتغي فيما آتاک الله خوشوی وبتغي او لټو فيما پدغه مال کې پاغه کې آتا کلا چې الله تا ته درکړې دي الدار الاخرت کور د اخرت د اخرت په کې صبرخه کوا دان له اخرت غم په دې دنیا کې وکا نو دوی بس دا ټول په خلکو په غریبانو خرج کوم او دغه څه نه خورم نو ته وی نه ولا تنس نصیبک من الدنیا او مهیره وتر دینا نصیبک برخ خپل من الدنیا د دنیا نه خپل برخه خورتنا کتنا خدا کم کار ته تکي داسې مکوا چې تا مال سرمایه دارانه نظام وکنا مالدار مالدار تر جوړیږي او غریب غریب تر جوړیږي په سرمایه دارانه نظام کې نو د دم دغه نظامو چې د هیڅ قسمه بچا خرچه نه کولا او ځان ته په تکبر کولو نو الله وی تخپل خرچه کو ځان ته نه خدا د په خلق باندې مکوا ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک او د خلق سره خېګړه کوله چې الله تا سره خېګړه کړی دا د دې وجنه چې الله تا سره خېګړه کړی ته د خلق سره کوا بل ولا تبغي الفساد او مک قبلته او فساد فل ارض فزما کې فساد مکه او په دې مال سره د دنیا پرز خلق بیا په دنیا سره فساد شروع هی کنه ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله تعالی نه خوښي فساد ګرو دا کیسه چې ته وکړه نو د جواب ورکړو جواب د استاد قال دوی انما اوتیته یقینا دا مال را کړ شوی د ماتا علی علم د وجد علمنا عندي چې ما سره ده څه مطلب دا زما خپل هنر دی زما خپل ټکنالوژي ده په هغه باندې می دا مال ګټل دي زې سره تاسو کیسه کوي دا غل ورکه پکې دا غ پکې برخه ده د پکې برخه ده دې کې دې چا برخه نشته دا ما په خپل هنر ګټل دي دا مطلب دا معنی شو د دې مطلب دام شو چې دا ما په خپل اختیار ګټل نو زما مال دی لہذا د پکې اختیارمند دی مکه زه څنګه خرج کوم د ما خپل خو خاله د بل چا پکې سکار نشته یو مطلب دام دی خج دا یو معنی شو دیو معنی انما اوتیته ما ترا کړه شوی دا مال علی علم سره د علم نه عندي چې ما سره دې ما ته د دې علم شته دې چې دا الله چې ما ته ما الله کړي نو زه الله ته خوخه ما زه الله ته سیما زه خوخه ما دا د سرمایدارانه نظام نظریه ده د پانګوال نظام ورته پښتو کې وای اردو کې ورته سرمایدارانه نظام وای ها او په انګلیش کې ورته کیپټالیزم وای دا غي نظریه دا ده کنه دا غي نظریه دا ده چې هغه دا وایي چې شرافت په مال باندې دی پوه شو ادم سمټ او دا خلک دا خبره کوي چې چا سره مال ډیرو نو بس دا سره دا ډیر شریف او عزتمن سره دی بس د انساني شرافت په مال باندې دی نو دیم دا خبره کوي چې دا ماته چې مال لا کړی شوی نو دا الله ته ډیر نږدې ما زه شریف ما زما عزت ته د الله سره ځکه ما ترا کولو غني بل چاته ول نو ور کولو الله جواب ور کوي اولم يعلم آیا دا بدبخت نه پویږي ان الله قد اهلك من قبله چې یقینا الله تعالی تبا کړی دی مخکې د دنا من القرون هغه پیړی ها من هغه پیړی هو من هغه سوق هو شد منهم قوتا چې هغه منه قوتا چې هغه سخت د دنا په قوت کې وا اکثر جمع او ډیر د دنا په جمع کولو د مال کې الله وای د دنا ډیر مال جمع کوون کې او د دنا ډیر قوي خلق می تبا کړی دي نو که چرته دا زما سره قربت او شرافت په مال باندې وي نو چې هغه ته ما مال دومره ډیر ور کړو ا دومره قوت می ور کړو نو بیا می ولې تبا کول خو بیا هغه عزتمن خلق بیا می نه تبا کول په مال عزت نه دی نو دلته وي پښتنه نکیږي نو دا غي جواب نه تا کړو کنه جواب نه تا دا کړو چې ګورا یو مان دادا چې په بعضو ځایونو کې پښتنه کیږي په وخت د حساب کې په بعضو ځایونو کې چې کله جهنم ته ور وګرځول عذاب تلاړو بیا پښتنه نکیږي یو مان دادا دویمه مان دادا چې ولا یسالو عن ذنوبهم د ګناه باره کې پښتنه نه کیږي ګناه خو الله ته معلوم دی پښتنه چې کیږي نو دا پښتنه ته کوي د لمه او د کیف پښتنه کیږي دا دی ولی کړو دا ګناه دا د څنګه کړو پوښوي نو دا غي باره کې پښتنه کیږي د ګناه په باره کې خو ته پښتنه نه کوي چې کړه دی او کړه نه کړه دی ته منکر شي دریمه خبره دا ده چې وای د دې مطلب دا دی چې د یو بل باره کې پښتنه نه کیږي مجرم نه بد هر سړی نه د خپل ګناه پښتنه کیږي د بل باره کې پښتنه نه کیږي فخرج علی قومه نو دا خو بهر حال قارون ته دعوت ورکړو قارون دغه جواب ورکړو چې جواب ورکړو نو الله تعالی بیا د دین مخ کې د نور بغاوت مزید بغاوت ذکر کړي مزید بغاوت دا دی فخرج علی قومه نو راوته په قوم خپل باندې فی زینته پاغه سنگار خپل کې پډول خپل کې څنګه دا د جشن استقلال مناولو جشن استقلال وی مون مناول دو مالدارانو خلکو دا مختلف جشنونه کنه روزانه د یو اختری نو هغه اختر مناول نو راوت ډیر لوی هغه مظاهره غوندې جوړ کړه خپل وسایل او خزانی او دا مخه ته تیریږي را تیریږي نو قال الذين وسپدې کې خلق مسلمانانو کیومی کړه نو بعض کسان پکې داسې وو قال الذين هم يا كسانو يريدون الحياه الدنيا حياه الدنيا چې اراده لرله د ژوند دنیوي وی یا لیترنا کاش کې وی مونږ لرا مثل ما اوتی قارون لکه څنګه چې ورکړی شي دی قارون ته داسې د مونږ مال وی یاره بعض خلک لکه نن امریکای ته فوج وی پسېږي کنه وته وی او هو چې څنګه مال نه دی څنګه وسایل دی سره کدا چې مونږ سره وی انه لذو حظ عظیم یقینا د خود ډېری لوی برخه خاوند دی د خډیر لوی برخه د الله په دربار کې ډیر لوی سامان او تور کړی دی وقال الذين اوتوا العلم انت نور خلقو یو او یا کسان اوتوا العلم چې هغه ته علم ور کړی شوی او په فنا د دنیا باندې ویلکم وی تباسی ثواب الله بدل د الله تعالی چې د خیرون هغه به تر د لمن د پاره د هغه چا امانت چې ایمان راوړي او عمل صالح او عمل کی موافق د شرع هغه د پاره د الله او بدل دینه به تر ده ولا يلقاها الا الصابرون ولا يلقاها بمعنی دی ولا يلقاها او نشي ورکوله ها دغه خصلت خصلت څه ثواب دغه ثواب نشي ورکوله الا الصابرون مگر خلق خلق ته صابران او خلق ته دیو معنا ولا يلقاها او نشي ورکوله دا خصلت کم خصلت هغه عمل په دین نصیحت باندې په دې نصيحت چې دا مونږ درته وکړو چې پرې دې د الله ثواب ډیر خده دا په دې باندې صابر خلق عمل کوي غیر صابر خلق دنیا ته منډي وي فقصفنا به نو بس د خدا خبره ترې وکړي او تور دې ژوند دیو دا سه بدمعشي بدمعشي وکړي پوه شوي فقصفنا به وبداره الارض نو مونږه نن باسه دې وبداره او کور د الارض پزمکه کې موسی علیہ السلام وی ورته بد دعا وکړه چې کله دې نه سمې د وی الله کی تبا کی نو چې تبا کو نو بس ناصافی دې ذکر راونی ولو چې زمکه راونی ولو رايق کلو ځانتا پښوی موسی علیہ السلام بعد تاریخی روایت لیکي وی موسی علیہ السلام ته وی وی تا ځکه زما د بد دعا وکړه چې ته زما خزانو زما مال تغلی الله تعالی خزانی او مال او مسر را کاږي هغه دا دام واخله خو شوی لاړو ښا حدیث کې د طرف ته اشاره شته دی خو مختصر اشاره دا غدا راضی حدیث کې چې په پخوانو امتونو کې یو سړی او یرخی ازاره دا خپل اور بخلی دی کو د دغه لاندې راخلی د دې خنګر لاندې به راخلی نو فخسف الله او به الارض نو الله پزماکه کې غرق کو هغه څکړو الله پزماکه کې غرق کو لا ترنه غرق کې فقصفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه نو الله وی نو د کما ډالا ينصرونه چې بچ کړي وي د من دون الله زما د کړي وي غیر د الله نه د الله د عذاب بچ کړي وي و ما كان او نو دا قارون فخپلا من المنتصرين د ځان بدل غستون کې او پښتنه کوونکې چې ځان پښتنه کړي بیا الله وی مانه پښتنه نشو کوله واصبح الذين تمنوا مکانه او واصبح الذين سباقوا سباقوا هغه کسانو تمنو چې هغه یې سکړې و تمنا یې کړې و ارزو یې کړې و مکانه د حالت د چې یاره مونږ د دغون ته وې هغه کوم خلکو ته دا تمنا کړې و هغه چې سبا شو نو یقولون وی وی وای د تعجب کلمه ده او کا په معنا د لام سره ده تعجب ده لئن الله یقینا الله تعالی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر فراخی رزق دا هغه چا د پاره چې خوښی شي او تنګي یې دا هغه چا د پاره چې خوښی شي دا خدای الله صدقه نو دا خو صدا الله تعالی عزت نو چې دلې ور کړو نه نه دا خو اصل رزق فراخه کړو ورته وای کانه ها بیا پسوي من عباده د بندګانو خپل نه ويقدر تنگي لولا امن الله کچرته الله په مونږه احسان علينا ک الله په مونږه احسان نه وکړي لخسف بنا نو مونږ به نه نه باطل په دې ځمکه کې وای ک انه وای تعجب دې ک انه لا يفلح الكافرون یقینا دا خو نه کامیابیږي کافر خلق یقینا دا کافر خو نه کامیابیږي دا چې کله غرب شو بیا هغه چې کوم تمنا کړي وی خدای چې الله مونږ داسې نه یو کړی اوس په مونږ هم سره غرق وي خاجي دا تر دې پورې دا واقع د قارون ما تاسو ته وي د دې لپاره ذکر کړه پوښتې چې په دې دې تسلی مکه او چې دنیا دا او دنیا دا او مال دې په دې باندې کامیاب شم کامیابی په دنیا باندې هم نه ده اوس چې نه دا مثال دی وکړو نو دا غینه پس قصه ختمه شو ده سورته قصص په ختمې دوه ده نو چې په ختمې دوه ده ما تاسو ته په اخر د سورته القصص کې به ترتیب داوي چې هغه اولنی واقع چې کې میتیر شوی ده په هغه به تفریعات کوي ها یو یو تفریع به تاسو ګورئ اوله تفریع ګورئ تلک الدار الاخرتو دا ګورستانه چې ده نجعلها ورکو مونږ دی لرا ګرځو دا جعل ارزه کې ګرځول معنی بیا دا نه ها څنګه ال تاسو کو ان فرعون علا فی الارض فرعون څه کړي وا علوی کړي وا تکبر کړي او پس مخه کې الله وی تل کدار الاخره دا ورستنه کور جنت چې ده نجعلها مونږه ورکو للذین کسان لر لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا چاغی پس مخه کې من جاء بالحسنتی هغه څوک چې راوړي یو نیکی دا یو نه وی چې څوک نیکی وکی نیکی کول خو وشي خلوص دنه تباشی کله کله ریا پکې راشي عجب پکې راشي امتنان راشي دا څه نه مزنه بیا خراب کی تو الله وی نه چرای وړي من جاء څوک چې راوړي بالحسنتی نیکی فله خیر منها نو داغه د پاره غوړه د دغه نیکینا بدله به د نیکی په اندازه نه دی داغه نه ډیره ډبل باور کوي یو په لس خو اول حساب دی او یو په وسه وای بیا هم کله رسیږي او بیا پسې وای یضاعف لمن یشاء د چنکې چاله چې اراده وکینو خاول ومن جاء بالسیئه او هغه څوک چې راوړ یو بدی فلا یجزا نو نه بچ ورکول هغه ته الذین آکسانو ته عملوا السیئات چې عمل د بدو کوي الا ما كانوا يعملون مگر برابر د هغه چې دوی کوم عمل کړی فاذا خفتی کله چې ته ویری دی فالقی فلیم نو وی غردو په دریاب کې ولا تخافی ولا تحزنی یری غما غم جن کې غما ولی ان رادوه الیک مونږه واپس کوون کیو د تا تا تا تیرا ولو نو الله وی چې موسی علی السلام میرا وسته نو تم تسلیو سیګا ان الذی فرض علیک القرآن یقینا اغذات فرض علیک القرآن چې فرض کړي دې پتا باندې تبلیغ د قرآن لرا دکا خامخا واپس کون کې دې تعالی را الی معادن هغه ځای د واپس ایتا ځای د واپس ایتا دې دو قول دې پکې یو دار چې مکی تا اے موسی علی السلام د خپل کلی نه وته او کنه په سمندر کې لاړو په دریاب کې لاړو الله وای ما خپل کلی ته واپس خپل کور ته واپس راوستو ته دوی د مکی نه او باسلې قسم دې تا واپس راولم دلته دی واپس را بخورا ولم تاب مرا ولم څنګه چې مې غره اوسته دا تسلی ورکې پاره واقع باندې یا لراد کو اله معاد باندې وی واپس کوم بری په قیامت کې جنت ته خو هغه دومره نه لګی دی دا کې دا لګی قر ربي اعلم بمن جاء بالهدى نو قل تورته وای ربي اب زما چې دی اعلم وغفو خپو دی من جاء بالهدى فهغه چا باندې چې هغه په هدایت دی ومن او پاغه چا باندې هو فی ضلال مبین چې هغه په گمراهی ښکارا کې دی پاغم پیجنی دغم پیجنی دا تفرید په و دیر شمایات باندې و دیر شمایات راو باسي ښا و دیر شمایات کې څنګه راځي وقال موسی اوی موسی علیہ السلام ربی رب زما چې اعلم خپو یدی من جاء بالهدى بمن جاء بالهدى هغه په هدایت باندې دی په هدایت سره راغلی دی یعنی مطلب هدایت باندې دی من عنده ده طرف ده الله نه ومن تكون له عاقبه الدار او چا ده پاره به انجام ده کور رستنی ان لا يفلح الظالمون یقینا ناکامیابی کی ظالمان نو څنګه دعوت چې موسی علیہ السلام کړو چې ربي اعلم بمن جاء بالهدى نو دا چې تو موای چې ربي اعلم بمن جاء بالهدى خیال موګه کنه دای ورته تفریح وکړه پاغه باندې ومن هو فی ضلال مبین وما كنت ترجو ايلقى اليك الكتاب الا رحمتا من ربك وم فلا تکونن ظهیرا للکافرین وما كنت ترجو تا دا امید نلرو ان یلقا الیک الكتاب چې تا ته بدر کړی شي کتاب مخکې تا ته څه پته و چې مال به الله رسول جوړی چې تا ته کتاب در کول شي ستا دا امید نو دغه شان چې دا تفرید په وما یاد باندې وما یاد کې بل ځای باندې دا تفرید ښا هغه وما یاد هغه مخکې خو تاسو څه وکړه کنه او اوس دغه اخیری لغه وګورئ ان رادوه الیک الله د موسی علیہ السلام مور ته وای وای مونږه واپس کوون کیو تا تا وجاعلوه من المرسلین او ګرځو دې د رسولانو نه نو چې څنګه موسی علیہ السلام مور ته پته نه وا چې زما بچي به رسول ګرځي نو ما كنت ترجو تام امید نه لرو اي القا اليك الكتاب چې در بکړې چې تاسو کتابو الا رحمتا من ربک مگر دا رحمت له طرفه درفتانه نو فلن اكون ظهيرا للمجرمين نو هرگز بز مددگار د مجرمانو نه ګرځم نو دلته کې الله وایي چې هغه باندې می انعام کړو هغه مددگار د مجرمانو نو نو تا باندې مدد او انعام وکړو فلا تكونن ظهيرا للكافرين تمکهګه معاون او مددگار د کافرو خلکو خیال مو کنه سورت قصص تسلی باندې پوه شئ کنه او څنګه نبی علیہ السلام ته دا نبی علیہ السلام ته یو په هغه پورې مختص نه دی دا تا تم وای ما تم وای بل تم وای بل تم وای قران خو عام کتاب دی نو ټول ته وای چې او دا شان ته موسی علیہ السلام باندې مدد دی کومه خلاصه ته کار ته ودرېګا ولا یسدنک عن آیات الله ها اوس دې کې خطابات التشجیع ها خطابات التسجيل اول نه شروع کنا قل ربي اعلم بمن جاء بالهدى فلا تكونن ظهيرا للكافرين دا د ذکر کړل نو ستوي ولا يسدنك او واد بند نکی د تانا عن آیات الله د آیاتونو د الله تعالی نه بعد اذ انزلت الیک پس دا غینه چې دا آیاتونو تا ته نازل شو تا ته بند نکی یعنی تر دې دعوت مپریک دا موسی علیہ السلام ته سورہ دم کوي ملاو شوی ورته وی وجنم دی او راغلندوم دی خداوت پریخو نیو پریخه کنه خپل بیان جاری ساتنو تیم پری نګ دی خاود الی ربک او دعوت کوا رب طرف تا ولا تکونن او مکیګتو من المشرکین د مشرکانو نا بل رد شرک فی الدعاء په اخر کې او داور توحید ولا تدع مع الله او مدد مغواړه د الله سره الہن اخر د مددگار بلنا لا الہ نشتر مددگار الا هو غیر د الله نا کل شیء هالکن هر یو سیس چې ده هالکن تبا کیدون کې ده الا وجهه مگر مخ د الله الله مخ نه هلاکیږي نور بهر شي هلاکیږي په دې باندې دلته کې بیا څه سوالونه اعتراضات خدر ته کې دوه درې ترجمه کوما ان شاء الله تعالی بیا په تاسو هیڅ دغه ناراضي ښا یو معنی دار چې د کل شی ان مراد ټول سيزونه دي انسانان مخلوق دی او که خالق دی ممکنات کې او که واجبات دي دا ټول څه نه مراد دي نو چې ټول څه نه مراد دي نو الا وجهون او بیا مراد سوالی مراد به نه ذات والی ذات ته الله نو بس استثناء متصل شو کل شیء هر یو شی چې دی تبا کی دن کې دی الا وجهه مگر نه ذات د الله دا نه چې څوک وایي چې خامخ نه تبا کیږي نور با نعوذ بالله من ذلک پوه شي بس دا متشابهات نه دی وجه نه مراد کله ذات راضی وجه مشترکات نه وجه کې ذات هم راضی ان اقم وجهک للدین حنیفا تا ته وینا تمخ دې دین ته برابر کړو مطلب دا چې مخ واړه واو مخ دې صرف دین طرف ته نور لا تو خپې چې سکه نه نه هغه ټول په دین ذات ته مراد دی نو الا وجهو مگر ذات د الله تعالی نه تبا کیږي دا مطلب دی یو معنی دا څه دوی یو معنی دا دا چې کل شیء هالکون هر یو شی چې دی هالکون اے کل شیء هالکون الا وجهو کل عمل امام بخاری معنی کوي د شی نه مراد سره وي عمل مراد دی کل عمل حالک غیر مقبول هر عمل نه قبليږي الا وجهه الا ما اريد به وجهه مگر هغه عمل چې د الله د رضا لپاره وکړي شي پوه نو هغه قبليږي او نور څه نور نه قبليږي ها دا دویم شو دریم مالا دا شو چې کل شیء هر یو شی په مخلوق کې ها حالکن تبا کیدون کده الا وجهه بیت دا منقطع شو لیکن وجهه لا لا یهلک لیکن ذات الله تعالی نه هلاکیږي او نه تبا کیږي په دې باندې اوس بیا یو سوال راځي سوال دا راځي چې نه بعضی سيزونه خو په دې پیدا په دې مخلوق کې داسې دي چې هغه نه تبا کیږي هغه باقی وي هغه ځي هغه باقی لکه سیوطی په اتقان کې هغه راځم کړی دي ثمانیت حکم البقاء یعمها اته سيزونه دي چې د بقا حکم هغه ته عام دی هغه به همیشئ سس دي هغه وای ا من الخلق د مخلوق ندی والباقون فی حید العدم د مخلوق نه با اته چیز نه دادی چې هغه باقی پاتې نو ټول به ختمي کم کم دی وی هغه وی هی العرش والکرسی و نار و جنت عرش ته کرسی دا اور دے جنت ته دا دا به خلا مخلوق ته خدا نه ختمیږي قیامت پورین خا بل څه شی دی و عجب و ارواح کذل لوح والقلم بل عجب دے عجب دا دم لاډو کې سره د دې دا اخیری څه چې د کنه د الله دی طرف ته لکلمه وته مونږ وایو پوهوي نو هغه اخیری ځای چې دا نری ملا کې کم دی دا نه ختمي خدا برقرار دا الله جل شان پوهوي او وکذل والارواح دارنګ روحونه نه راکیږي نه ختميږي وکذل لوح والقلم دارنګ لوح او قلم هغه هم برقرار وي نو اته چیز نه خو نه ختميږي نو څنګه وایي چې کل شیء هر ممکن به ختم شي هر ممکن خو نه ختميږي دا خو پاتې دي نو ته وته وای چې کل شیء هر یو ممکن چې پیدا کړی دی الله د فنا کېدو د پاره کل کتاب ویلو کنه کل هر وخت استغراقی نه کل کله د استغراق عرفی د پاره نو هر هغه شی چې هغه الله د فنا کېدو د پاره پیدا کړی دی هغه کې د اتس نتیجه د فنا کېدو د پاره نه دی پیدا کړی صحیح شو حالکن هغه فنا کېدون کې دی تبا کېدون کې دی الا وجهو غیر د غیر د مخ د الله نه لا له الحكم نو اغي الله تعالی لره اختیار د فیصله دی و الیه ترجعون و غیر الله تعالی طرف ته تاسو واپس کول شي سوره قصص ختم شو سوره قصص کې سو نو پاره کې واقع د موسی علیه الصلاۃ والسلام چې د ابتدا نه شروع کړه خدای خدا پیدایش توقع نه شروع کړه بیا دا هغه د مور هغه کوم حالات او هغه ټول ذکر کړل دا غي نه پس د سورته قصص کې د موسی علی السلام په واقع کې د قبطی وجل او مدین تتلل او د شعیب علی السلام سره ملاقات او دا کور والا دا هغه بچی سره نکاح کول دا ټول دا پکې نه وی دا ذکر کړل خدای کله تسلی باب وکانا نو تا ته وی تسلی با الله دار کوي دا سی اوس کوم مددگار وری پیدا شي الله به در لدر کې لکه موسی علی السلام له ور کړو ته به سورہ کېګه مو دا یې دلته ذکر کړل د قارون واقعې په کې ذکر کړه د دنیا د تذهیب د پاره او دا رنګ په اخر کې هغه تفریعات تقریبا چې مسلور پنځه تفریعات چې کوم د هغه په اخر کې وکړ په واقعې د موسی علی السلام باندې او په اخر کې کل شی ان هالک الا وجها دا د صورت هغه امتیازات شو مقصود په صورت کې تسلی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او هر داعی ته چې دعوت چلوا مدد برسو کوي الله تعالی به کوي